خپله رایه ده خو لږ خطا شوی ده د ځنې موطاګانو هغه مستقل کتابونه د هغه تخریج چې دی د په احادیثو تخریج باندې نور موطاګان جوړ شوي تخریج د احادیثو خو دې ته وتایي چې د یوه سړي حدیث تخریج ته کوي او هغه مقصد دا دی چې موقوف پرې شی ته متصل کوي ایغ منقطع پرې شی ته متصل کوي او مقصد دا دی چې رسایې دې ته تخریج وایي نو دیرو خو دا مستقل کتابونه او تخریجات خو نه خو هغه مستقلو کتابونو ته د امام مالک صاحب کتاب چې ویل دي تخریج چې ډیرو تخریجات کړي وو هغه نامونه موطا و وقد صنف فی زمان مالک موطات کثیرۃ فی تخریج احادیثه اتصنیف شوی و په زمانه د امام مالک صاحب کې موطات کثیرہ فی تخریج احادیثه په تخریج احادیث د موطا د امام مالک صاحب کې و وصل منقطعه منقطع چې کوم دی کې و هغه موصول کړي و او چې کوم په دې کې مقصد دا چې دا چارې کړی او د احادیثو تخریج د امام مالک صاحب کتاب کړی او ډیر موطا ګان لکه هغه دا دي خو دا اصل کې خپل مستقل کتابونه وو مثل کتاب ابن ابی ذئب و ابن عینتا و ثوری و معمر و غیرهم ممن شارک مالکا فی شیوخ او دا ټول امام مالک صاحب سره په شیوخ کې چو شریک و وقد رواه عن مالک بغیر واسطه اکثر من الف رجل امام مالک صاحب نه تقریبا زرو نه زیات کسانو بغیر واسطې د موطا ویلی و. وقد ضرب الناس فیه اکباد الابل الی مالک من اقاصی البلاد او دې موطا دپاره به خلکو مقصد دا دی چی دی اوښان ستړي کول او آ به مقصد دا دی چی چه کول بوځول امام مالک صاحب طرف ته د اقاصی دی بلادو نه لرې لرې نه به مدینې ته راتلو امام مالک صاحب ته او مقصد په اوښانو باندې یعنی کثرت سفر نه دا کنایه ده ډیر سفر به پسې کولې او دا دې حدیث مبارک زیره وده کما کان نبی صلی الله علیه وسلم ذکره فی حدیثه لکه حضور صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ذکر کړی چې داسې په مدینه کې یو عالمي او لری لری به خلق وترا درومي او دنه به مقصد علم چکه حاصلې نو بیا د ایغ وخت لوی لوی علماء بیا د ایغه تعبیر اپ پچا سره او امام مالک صاحب سره چې هغه دې حدیث مصداق دغه امام مالک صاحب دا او د لوی لوی شاگردانو فمنهم المبرزون من الفقهاء په فقهاو کې چې لوړې مرتبې دي د شاګردان امام شافعي صاحب وګوره کالشافعي لکه امام شافعي صاحب واخله و محمد ابن الحسن امام محمد صاحب واخله دا د ده دواړه شاګردان وګوره څوره لوی لوی فقها دي د شاګردانو و ابن وهب ابن وهب صاحب واخله و ابن القاسم ومنهم نهاریر المحدثین بلو لوی محدثینو کې دو چې د امام بخاری صاحب د دغه سندونه په ورزي لوی لوی محدثینو کې د شاګردان که یحیی ابن سعید القطان ډیر به ارو دی بخاری په روایاتو کی و عبد الرحمن ابن مهدی و عبد الرزاق دا دی د شاگردانو په بادشاہانو کی دی د شاگردانو و منهم الملوک والامراء او په بادشاہانو کی او ملوک او امراء کی دی د شاگردانو کر رشید و ابنیه لکه مقصد دا چې هارون الرشید اد ایغ زمن مامون الرشید دا دی د چو شاگردانو وقد اشتهر فی عصره ادا په خپل زمانه کی د موطا دونه مشهور سړی و حتی بلغ علی جمیع دیار الاسلام تر دې چې ټولو دیارو د اسلام ته موطا ورسېده ثم لم یات زمان الا وهو اکثر له شهرة واقوی به عنایة بیا داسې زمانه به نه راتله مګر آبا مقصد دا چې په هغې کې به د دې شهرت زیات و او اقوی عنایة به و وعلیه بنا فقهاء الامصار مذاهبهم او په دغې باندې به فقهاء د امصارو خپل مذاهب بنا کول حتی اهل العراق فی بعض امرهم تر دې چې اهل عراق هم په بعضی امورو کې په دې باندې خپل مذهب بنا کړی ده ځکه په بعضی امورو کې مونږ احناف هم د امام مالک صاحب په مذهب باندې چه دي فتوی ورکړي دي دون اهمیت ورته حاصل سي ولم يزل العلماء يخرجون احاديثه همیشه دی پار علماء بس ولګیدل د په کتاب باندې ا د کتاب احادیث ته دون اهتمام ورک چې دی هغه تخریجات شروع کړ و یذکرون متابعاته او هغه پار متابعات ذکر کول و شواهده او هغه پاره نور شواهد ذکر کول په سر غوښتل به چې ګوره د حدیث دا صحیح ده ځکه چې د دې شاهد هغه فلانی حدیث ته افلانی حدیث ته دې متابع ده افلانی حدیث ته دې شاهد ده او دا شوري سره پسې تحقیقات شروع کړل ويشرحون غريبه اد دې کې کوم مبهم هغه به دې هغه شرح به کولا ويثبتون مشکله اچ کوم به مشکل هغه هغه به ثبت کاو ويبحثون عن فقهه اد دې کوم مسائل مستنبطه هغه نه به باس کاو ويفتشون عن رجاله او د دې چې کوم رجال د سند هغه نه بحثونه شروع کړل الی غایت دونه حد ته ورسول لیس بعد هغه چې هغه نه بعد اهتمام بل غایا نه وه دونه خلکو ورته اهتمام ورکړ او شاه سے وای چې کبیا نه منی به ته وګوره کنه د دې کتاب ته وګوره او د امام محمد صاحب امام محمد صاحب کتاب الاثار ته وګوره او د امام یوسف صاحب کتاب هغه اعمالیو ته وګوره نو هغه ته وګوره دده کتاب ته چی هغه نام چیرې چا راخیستی ده او مقصد هغه روایاتو نه چیرې چا بحث کړی ده او د هغه په سند چی کوم خلق دی هغه چیرې چا ذکر کړی ده یا یې چیرته شرح لا څه شی په لیکلی دی نه دی لیکلی نو ترې نه اندازه ولګوه چی هغه ته اهمیت نه وسایل او دده موطا ته اهمیت چه و ډیر حاصل و شه جی نو دی وایی بهرحال تعرض لهما واتنا بهما جمله سوالیه ده نو تا چرته یو کس دی محدثین او فقهاو نه دار ویدلی دی چې دې کتابو ته چا پیش قدمی کړی ده یا اهتمام ور کړی ده اس اهتمام چا ورلند ور کړی انی داسې رجال نه باس کړی انی داسې سند نه انی متن نه چې داسې خاص اهتمام چا نه دا ور کړی او موطا ته چې دا ډیر ور کړی ده شاه صاحب خپل په موطا باندې دو شرح لیکلی دي یو فارسی کې ده مصوا او عربی کې ده مصفا دو شرح لیکلی دي په موطا باندې اما الصحیحان او بل صحیح بخاری او صحیح مسلم شریف تا اما الصحیحان ہر چی صحیح بخاری او صحیح مسلم شریف تی فقد اتفق المحدثون محدثین ټولو اجماع کړی دا علی ان جميع ما فیهما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع چ پدې کې چور احادیث متصل مرفوع دي صحیح دي یقینا وانهما متواترون الى مصنفه مصنفهما او دا متواتر درجه کی دی دی مصنفینو ته رسیدلی امام بخاری امام مسلم ته وانه کل من يهون امرهما فهو مبتدع او ټول په دې اتفاق ته چې چوک دی بخاری دی مسلم حدیث اهانت کوي او خو نظر باندې نو ته ګوري دا مبتدی دا متبع غیر سبیل المؤمنین ادا دی مسلمانانو لارې نه په بلې لارې روان دا و ان شئت الحق الصراح اکت خالص حق غواړي بیا وته وګوره فقسهما بکتاب ابن ابی شیبہ نو مصنف کی ابن ابی شیبہ تو گورا ادی دو کتاب تو گورا ادی امام تحاوی سے کتاب تو گورا دی دو کتاب تو گورا چی ایغه ته هیڅ چا داسې اهتمام نه دور کړی او مسند دی خوارزمی تو گورا او دی دو کتاب کتابو تو گورا تجد بینها و بینهما بعد المشرکین دغه کتابو او دی صحیح بخاری او دی صحیح مسلم په کتابو کې بعد المشرکین چکه فرق مینده ہے خدا دی ارشاد صاحب عجیبه کار دا دی مونږ موازنه چیرته سره اخلو ولی امام طحاوی صاحب ددی اهتمام چرته کړی چی زه به خامخا هغه صحیح حدیث امام طحاوی صاحب خو ددی خبری التزام کړی چی زه به متعارض حدیث سره راڼه خوا چی څنګه یی او هغه تعارض به دفع کوم او مصنف کی ابن ابی شیبه مصنف خو وای دی ته چی هغه قطع نظر ددی نه چی دا صحیح ده حسن ده مشهور ده متواتر ده خو ټول احادیث چی کای جمع کای اخوارزمی دا خو مقصد دی هغه دی امام بونیفه صاحب والا هغه روايات چي دير جمع کړي دي او دا طالبانو املا کړي دا خو دي ده خپل کتاب دا نه نو دي سره اول موازنه اخستل صحيح نه دي چي ته وايي چي تجيد بينهما بعد المشرقين چي آبه چکي مينده کي دي سره موازنه اخلو مونږ چيرته وش يغو خود دغه مصنفانو خود دي اهتمام کړي نه دا دي دي شي اهتمام نه دا کړي شجي دارنګي حاکم بیا مستدرک حاکم اصل کې په هغه وخت کې به چې چا خوا ته به د حدیثو ذخیره پرته وه او ښه حفاظت پې کړی و نو بیا به هغه ته محدثینو په اصطلاح کې لقب د حاکم ورکاو سو او مستدرک ایک کتاب تو وتائی چی یو مصنف یو کتاب پو کم شرائط لکلائی خس احادیث تی ایغو شرائط بانی پورا یا دنا پاتشوی او بل سڑای رئیسی بی آغا پسی پورا کی نو دیتا بیا چوتا ہے مستدرک نو پا دی بخاری شریف باندې په دغه باندې مستدرک چې کوم حاکم لیکلی چې آ د صحیحینو روایاتو د صحیحینو چې کوم شرایط دي د هغه باندې پوره او مقصد دا دی چې په هغه باندې پوره دي او دونه دي ذکر کړي نو هغه حاکم صاحب بیا پسې چکړي دي جمع کړي دي په خپل مستدرک کې نو ایغه ته ترته ذکر کړي نو شاه سی وی چې دا ایغ کوم روایات رخیستی په خپل مستدرک کې دا اصل کې دا خطا شوی دا دا بعضی وجوه لحاظ سره د امام بخاری او د امام مسلم صاحب په شرایطو پوره دي خو په بعض لحاظو کي د هغه په شرایطو پوره نه دي نو دې وجوهاتو په بنا هغه نه دي ذکر کړي خو ده د ځنو شیانو لحاظ کړی ده د ځنو یې نه ده کړی بیا یې دې ته ویلي دي چې دا ما استدراک د هغه احادیثو کړی ده چې کوم صحیحینو نه چې دي پاته شوي دي او د دوی په شرایطو باندې چې دي پوره دي تاسو په دې پوه شوئ حالانکه دی وایي چې من کل الوجود هغه استدراک ده نه ده کړی من بعض الوجوه ټیک ته کړای دا خو من کل الوجوه نه دکړای ځکه چې دا جلور شرایط تر ذکر کړي دي غټ غټ دی مثال دی صحیحین نو دی هغه دوه خود په کې لحاظ کړی دا چې هغه د چې کوم روایت په خپل مستدرک کې راوړي دي هغه دی هغه دوه شرطو سره موافق دي خو دوه نور شرطو سره موافق نه دي تاسو په دې خبره پوه زبردست تحقیق کړي مقصد دا چی طبقاتو دی حدیثو باندی دا ډیر بهترین مبحث ته ګوره دا څه چا خبره نه پوره یو ذخیره به مو ذهن کی څه نا څه یو خاکه راشی کنی هغه مولا تخصص فی الحدیث کوي بیا به پته ته ولګي خو که پکې وده نه وقد استدرک الحاکم علیهما احادیثا حاکم سے پدی باندې بیا پدی صحیحین احادیث استدراک کړی دا علی شرطهما ولم یذکرها چه هغه د شرط دو باندې پوره دي دو ذکر کړي نه دي وقد تتبعت ما استدرکه خو شاه صاحب وایي چې د دې استدراکاتو ما تتبع کړې ده فوجدته قد اصاب من وجه ولم یصب من وجه خدای په خپل استدراکاتو کې چې د کوم مستدرکات راوړي په دې کې من وجه صحیح ده من وجه صحیح نه ده وذالک دا ذکا لانه وجد احادیث مرویه عن رجال الشیخین دو روایت کړی دی داسی احادیث دو مندلی دی زن احادیث چه آ مروی دی دی رجالو دی شیخین نا چه شیخینو کم راویان دی ایغون روایت دی بشرطهما فی الصحت والاتصال ا دی صحت دی اتصال چه دو کم شرط تا آغا پکی پورا دا فتجه استدراکه علیهما من هذا الوجه نو د دی وجه نویلی دی چې دا د دونه پاتې شوی دی او ما په خپل کتاب کې ذکر کړ او په دغه کې دا صحیح ده په دغه کې چې دا صحیح ده خو لیکن شیخین خو صرف دې ته نه دی کتلی کنه شیخین خو صرف دغه ته نه دی کتلی شیخین خو د نور دوه کیسو ته کتلی دی ولکن الشیخین لا یذکران الا حدیثا لیکن شیخین خو هغه حدیث ذکر کوي نه ذکر کوي مگر هغه حدیث ذکر کوي قد تناظر فیه مشایخهما چې د شیخین کوم استادان دي چې هغه هغه کې خو مناقشه کړی وي هغه احادیث په خپلو او ته خو صرف دې ته کتلی چې د شیخین رجال روایت کړی دي او صحت او اتصال شرط پکی پورا دا لہذا دا دی دونه پاته شوی دا ما ذکر که حالانکه دا دونه پاته شوی نه دو ذکر پریشای چې دو خو هغه دی التزام کوي چې دا دو شرطو سره سره دی دو مشایخو پکې چکړای وی مناقشه کړی وی او خو بحثونه پکړي او دا داسې احادیث چې دو مشایخو په یغه کې باس نه کړای نو ایغو ذکر نه ذکر کړای دا نه چې ایغو نه پاته شوی دا سر منو سب خلاص خبر ہے واجمعوا على القول به او دو هغه حدیث ذکر کوي چې هغه دو مشایخ په هغه باندې اجماع کړی وي او تصحیح له ودی هغه تصحیح باندې اتفاق کړی کما اشاره مسلمون لکه امام مسلم سے خپل وایي لم اذکرها هنا الا ما اجمع چې مون زپ دې کتاب کې نه ذکر کوم الا ما اجمع علیه مگر هغه ذکر کوم چې ما مشایخ په هغه اتفاق کړی نو د دې شرطو ته بیا نه دي کتلي او ایغو دوه ته چې دي کتلي نو دې ته بیا چې ویلي دي مستدرکات چې دا دونه پاته شوي ما پسې چکړه ذکر کړ نو شاه صاحب چې دا په دې خبرې کې من وجهین صحیح ده او من وجهین چې دا غلط ده وجل ما تفرد به المستدرک او ډیر داسې شی نه دي چې پیغه باندې مستدرک تفرد کړی ده کلمو کا علیه المخفی مکانه فی زمن مشایخ ما چې هغه بالکل بند خلو نو شیخان چې کوم دي امام مسلم امام بخاری دا د خپل استادانو غوندې و دو با اعتنا ورکوله په بحث عن نصوص الاحادیث فی الوصل والانقطاع وغیر ذالک خو بحث به چونه کاو کړه او پس به مقصد هغه ذکر کول حتا یتزه الحال نو ده پزنو کې صحیح دي زنو کې نه والحاکم حاکم چکم دیا تمد فی الاکثر علی قواعد مخرجه من صنائعهم حاکم چې کوم دی اعتماد کړی ده په اکثرو احادیثو کې چې دراوړي دي په هغو قواعدو باندې چې آ د دو طریقې نه د دو صنایع هنر مخرج کېږي که قوله لکه دا قول دی حاکم ته وګوره زیادت الثقات مقبوله چې ثقه سړي زیادت کړی نو آ به مقبولي یو روایت یو سړي ذکر کړی بل ذکر کړی خو دواړه ثقه دي خو هغه یو ثقه زیادت پکې کړی نو دا زیادت په مقبولي وإذا اختلف الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك خلقو اختلاف ته چی دا حدیث موصول ده که مرسل ده که موقوف ده که مرفوع ده و غیر ذلک فالذی حفظ الزیادة تحج علی من لم یحفظ نو په کوم حدیث کی چی زیادت وی نو معلومیږی چی ایغ دا زیادت یاد ده او دا به مقصد چی حجت وی په ایغه چا باندی چی چا ولکی زیادت هغه ټکی زیاتی نه ده والحق انه کثیرا ما یدخل الخلل فی الحفاظ من قبل الموقوف ووصل المنقطع دا کله کله خلل رادری لا سیما عند رغبتهم فی المتصل خصوصا په ایغ وخت کی به رغبت کا او خلق په متصل مرفوع کی وتنویههم به او دیتا به اهتمام ورکاو فالشیخان لا یقولان بکثیر مما یقوله الحاکم نو شیخان په ډیر ایغه شینو باندې قول نه کوي چې ایغه باندې حاکم قول کوي په ایغ دور کې داسې و چې ټولو به متصل حدیث پسې زور کاو خلکو نو ځنو خلکو خاطر متصل حدیث نه و متصل حدیث په نه خو مقصد دا دی چی چونکی بیا به طالبانو سبق نه ورنه ویلا نو دو به ایغه دی پاره غریبانو دا کوشش کاو چی چرنګه ای مقصد دا دی چی اتصال هغه به کولای نو خلل به ور ګټ او ځان نه به چ کولای اتصال کوشش کولای ځکه چا سی به طالبانو ورنه ویلا نه وهذه الكتب الثلاثه التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشکلها وردت اوس دا قاضی عیاض لګیدلای دا مشارق الانوار د ده کتاب ده په هغه کې ده د موطا او د امام بخاری او د امام مسلم احادیث د سندونه یې ونکټ کړي دي او متنونه یې ټول چې دي په یو کتاب کې جمع کړي دي دونه اهتمام یې ورکړی ده تاسو په دې پوه شو اوس خو په حدیثو باندې ډېر لوی کارونه شوي دي ورد تصحیفها ا د دې کې چې کوم هغه مقصد دا دی چې تصحیف یا تبدیلی له هغه راغلي دي نو هغې ټولو تصحیح ګانې کړي دي او رد کړي دي دا اولنۍ طبقه شوه دومه طبقه د کتب حدیث الطبقة الثانیه طبقه ثانیه هغه ده کتب هغه کتابونه د حدیث لم تبلغ مبلغ الموطا و صحیحین چې آخو درجې د موطا او صحیحینو ته نه رسېدلی هغه درجه ته خو نه رسیدلی ولکنها تتلوها خو هغه ور پسی هغه پسی وی کان مصنفوها معروفین بالوثوق او داس کتابونه چې د دې کوم مصنفین وی هغه معروفین بالوثوق وی هغه باندې خلکو په وثوق سره معروف وی چې دا سکه دی والعداله په عدالت سره مشهوري حفظ سره مشهوري تبحر فی فنون الحدیث سره مشهوري چې په دو فنون د حدیث کې مقصد دا دی چې دا اهتمام ورته حاصل دا اس کے ورته هغه حاصل وي ولم يرزو في كتبهم هذه بالتساهل في مشترطوا على انفسهم ادو په جان باندې چکم شرط لګولای چې موږ په دې شرط باندې حدیث راړو په هغه کې دو په خپل کتابونو کې تسامو او تساهل نه کړای بل هغه قسمه محدثین دی فتلقاها من بعدهم بالقبول نو دینه ما بعد خلق چراغلی نو دیو کتابونه قبول کړي واعتنا بها المحدثون او محدثین ایغه ته اهتمام ورکړي والفقهاء او فقهاء اهتمام ورکړي دیو کتابو ته طبقه بعد طبقه نوی طبقه نه بعد بل طبقه دغه سه اهتمام ورکړي واشتهرت فيما بين الناس اخلق کې مشهور شوی دیو کتابونه وتعلق بها القوم اقوم په ایغه سره متعلق شوی شرحا لغریبها او د هغه غریبو ټکو تشریح ګانې کړي، مبهمو ځایونو تشریح یې کړي، و فحصا عن رجالها د هغه رجالو نه یې بحثونه کړي، و استنباطا لفقهها او د هغه فقه چې کوم هغه هغه استنباطات ورنه کېږي هغه باندې اهتمام ورکړی، هغه استنباط یې کړی. و علی تلک الاحادیث بناء عامة العلوم او دا هغه احادیث دو راوړي چې په هغه باندې بنا د عامو علومو وي، دا کوم کتابونه دي، کسنن د دومې طبقې وال که سنن ابی داود و جامع الترمذی و مجتبی النسائی و هذه الکتب مع الطبقة الاولی دا کتابنا سره د طبقه اولی اعتنی باحادیثها رزین رزین صاحب د دې په احادیثو باندې بیا چه کړی ده اهتمام کړی ده رزین صاحب بیا دا سنن ابی داود جامع ترمذی او د نسائی او د موطا او د صحیحین ټول احادیثو نه سندونه کټ کړی دی او مختصر انداز کې چه دی ذکر کړی دی فی تجرید الصحاح و ابن الاسیر فی جامع الاصول او ایغا بیا دی ایغا نور تلخیص کړی دا او په جامع الاصول کې یو کتاب دا هغه ونه جوړ کړی دا وقاد مسند احمد یکون من جمله هذه الطبقه او مسند امام احمد صاحب دې طبقه نه قریب ده چې دې دوه می طبقه نشي فإن الامام احمد جکه چې امام احمد چې دا جعله اصلا يعرف به صحیح والسقیم ده دا خپل کتاب اصل جوړ کړی ده او ده ویلی دی چی په دی سره به دی صحیح حدیث سقیم حدیث پته لګی قال او ویلی دی ما لیس فیه فلا تقبله چی کوم دی ما په کتاب کی نه وی نو هغه حدیث مه قبلو خو دا دی ده دا خبره چا قبوله کړی نده جمهور علماء دی ده دا خبره قبوله کړی نده والطبقة الثالثة دریم طبقه خو په علماؤ کښې دا دونه زیات نۀ مشهور شوی وان زال عنهم اسم النکارة خو داسې نۀ چې بالکل ئې پېژنی نۀ داسې نۀ چې بالکل جامع دې فلانی مسند دې فلانی مسند دې فلانی ولم يتداول اوس درته شی ولم يتداول ما تفردت به اچ په کوم سره دی مصنفین تفرد کړی په هغه باندې چا اخذ نه کړی فقهاو کثیر تداول ډیر اهتمام نه ور کړی ولم يتفحص عن صحتها وسقمها ا ددې صحیح او سقیم نه چا تفتیش نه کړی المحدثون محدثینو کثیر تفحص نه کړی چی دا پکې صحیح ده دا چا ورله دور اهتمام نه ورکړی شرح یې نه پلی کړی لکه دا مسانید اوس چی دی په دې باندې هیڅ اهتمام چا نه کړی نه شرح او نه داسې تخریجات وغیره دا ډیر شی نه نه دی کړی ومنهما لم يقدمه لغوي لشرح غريب چرته یو اهل لغت دی هغه غریب الفاظ تشریح نه کړي ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف او نه چرته یو فقی راغلی چی دی تطبیق یا مذاهب دی سلف سره کړی ولا محدث ببیان نه یو محدث راغلی چی دی مشکلات بیان کړی ولا مؤرخ بذی نه یو مؤرخ راغلی چی دی رجال و اسماء تشریح کړی ولا اوری خو شاه سوی چی دین ما متأخرین ندی مراد متأخرین خو وسوسګار دی هر شی کی چکی تحقیقات کی دین ما متقدمین مراد دی ولا اريد المتاخرين دین ما مراد متاخرین متعمقین ندی وانما کلامی فی الائمة المتقدمین ما خبره په ائمه او متقدمینو کې د من اهل الحدیث فهی باقیة علی استتارها و اختفائها نو دا ټول شیونه دغسې پټ پاتې وي و خمولها او دغسې مقصد ضعف سره پاتې لکه مسند دی ابی علی مصنف دی عبدالرزاق نامونه مو اوریدلي چیرې کنه لا په د کتبخانو کې به مصنف عبدالرزاق غټ غټ جلدونه دي مصنف ابی بکر ابن ابی شیبه نو وروستنیو خلقو دا دې ته عظمت ورکړ اهتمام ورکو وکانت علی السنت من لم یكتب حدیثه المحدثون ككثير من الوعاظ او دا پالسنو دی ایغه خلق باندې وو چې هغه مقصد دا چې داسې محدثین بنو اخو هغه لکه وعاظ چې کوم احادیث بیانې او نبی علیہ السلام دا فرمایي لګي څونه ضعاف بیانې کنه د واعظین د مکررین المتشدقین چا غټه مبالغه فی الکلام کوونکی او خلی یې سمې په خبرو ډکې کړي دارنګه اهل اهوا او ضعفا چې کوم بیان کړي دي او کانت من اخبار الصحابه والتابعین دغه پکې جمع کړي او من اخبار بنی اسرائیل اسرائیلیات پکې جمع کړي او من کلام الحکما والوعاظ یا او کلام د حکما او واعظانو دا ټول درته پکې رخصي خلط هر روات به حدیث نبی صلی الله علیه وسلم سهوا او عمدا او بیا خلط ملط پکې کړي یا سهوا یا روایت باندې خبر نه یی ځکه د صوفیاو روایات ډیر مقبول نه یی هغه ته محدثین ترجیح بلکل نه ورکوی هغه شیخان یی هغه هر چا پسې غریبان منی چې ورته ووایی چې دا حدیث ته ځای هر چاته لګیا وی حدیث کې داسې راغلی حدیث کې نو دا تحقیق یی نه کوی د صوفیان نه یی دغو احادیثو باندې اعتماد نه یی فجعلوا المعانی احادیث مرفوعه نو دا دو احادیث مرفوع جوړ کی او کانت معانی مفهومه من اشارات الكتب والسنه یا زنی معانی مفهوم کیږي د اشارات د کتاب و سنت نه او دو ایغن احادیث مستبده براسها عمدن جوړ کی هغه څه فهم کیږي د کتاب د سنت نه دو مستقل حدیث ونه جوړ کی او کانت جملا شتا فی احادیث مختلف یا مختلف احادیث کی جملے ټولی کی جعلوها حدیثا واحدا بنسق واحد ایغن یو حدیث جوړ کی ویل چلی تب وای چې کدا یو حدیث روایت تا وکاده مسند الخوارزمی او دا چې مسند د خوارزمی صاحب په دغه کې دا هم اسانید دي چې کوم د امام صاحب چې ترجمه کړی اپ په دغه طبقه کې دا شجی یکون من هذه الطبقه واصله من هذه الطبقه ما كان ضعيفا اپ په ډیر شپ دي طبقه کې هغه چې ضعیف وي او مقصد دا دی چې احتمال دی څه ناڅه هغه وي پکې او اسوا هغه ده چې هغه موضوعي وي پکې او مقلوب شدیدتا نکارت وي وهذه الطبقه ماده ادا طبقه ماده دی کتاب دی موضوعات تل پر دی ابن جوزی ابو الفرج ابن جوزی سے کتاب الموضوعات چې لیکل ہے هغه موضوعی حدیث چې پکې جمع کړی دي آی ټول دغه کتابونه رخصتی دغه کتابو کې کوم هغه موضوعی حدیث دی هغه نه چې دی رخصتی بخاری او مسلم دغه کې موضوعی حدیثان نستا نو دغه نه رخصتی دي نو هغه نه کتاب جوړ کړی ال موضوعات ابوالفرج ابن جوزی دی هغه ماده هغه دا کتابونه دی دا طبقه شوا بلا طبقه پنځمه ها هنا طبقه خامسه دالتا بلا طبقه دا پنځمه منها هغه دا مشتهر علی السنه الفقهاء چې کوم هغه حدیث چې د فقها په زبان باندې چې دی مشهور شوی دی صوفیا مورخین و نحوهم وليس له اصل فی هذه الطبقات الاربع خو هغه پر په دې طبقات اربعه احادیث کتابو کې چیرته اصل نه ادوی ذکر کوي ومنها ازنې هغه دي ما دسه الماجن فی دینه چې کوم سړی په دین کې ګډوډي راولي هغو دین ته ورګډ کړي هغو دین ته چې ورګډ کړي ښه جي العالم بلسانی خو په عربي باندې عبور ورته حاصلي فاتا باسناد نو ځان نه یو ټوکړې جوړې کړي او ښه غوندې خبرې نصیحت والې او بیا ورسره غټ یو سند ولګوي نو مقصد دا یو قوي سند د بخاري لاچار واخلي هغه ورسره ولګوي نو چې دې ته ګوري چې دغ سند وال خو چیرې دروغ نه وایي او دا لیدو ورسره من غړت خبری چی لګولی شاه سے وی لا يمكن الجرح فيه داس حدیث وسم داس سند سره ولګی چې سره جرح نشي کولای وکلام بلیغ لا يبعد صدوره عنه صلی الله علیه وسلم ا کلام دون بلیغی چې عقل دا منی چې یار دا دی حضور صلی الله علیه وسلم کلامی او بعید دین نه چې دا لیکن بیا هم دی وایي چې الله تعالی په هر دور کې داسې علما پیدا کړي چې د هغې تنقیح کولی شي فاثار فی الاسلام مصیبتا نو دا خلق په اسلام کې ډیر لوی مصیبت برنګ اخته کی لكن الجهابذه لیکن جهابذه چې کوم دي چې هغه راسخ علم والدی من اهل الحدیث آ یریدون مثل ذلك على المتابعات آ بیا داسې حدیث رواخلی او ذهن ټک ورکی چې یاره دا حدیث صحیح نه ده او دې پسې نور متابعات شواهد وګوري فتحتک الاستار نو هغه پردې دي هغه دروغ ورنه چه سي لرې شي او پته ولګي ويظهر العوار هغه ګندګي ظاهر شي چې دا خدا اس حرامي توپ چا کړای دا تاسو په دې خبرې پوه شئ اوس شاه سی وایي اما الطبقه الاولى والثانيه هر چه طبقه اولا او ثانیه دا فعليهما اعتماد المحدثين دي محدثين اعتماد په طبقه اولا او ثانیه باندې دا ټول وحولهما هما ادي دي چراغا چکم دا هغه نه دو ګرځي مرتعهم ومسرعهم ومسرحهم د دو مرتع او مسرح هغه ده یعنی دا محد هغه چه کوم دی علماء کرام هغه محدثین چه کوم دی هغه په طبقه اولی او ثانیه باندې اعتماد کوي واما الثالثه د ثالثه چه ده فلا یباشرها للعمل علیها نو دې سره مباشره نه کوي چې په دې باندې عمل وکړي دې پاره نه راخلی والقول بها الا النحاریر ها البته چې کوم نحاریر او جهابزه دي او حفا يحفظون اسماء الرجال اعل الاحاديث په هغه خبر دي نو آ طبقه ثالثه نه کر واخلي خير ده ځکه چې هغو چان بين باندې ماهر نو هغه ته صحيح غير صحيح پته لګي نعم ربما يؤخذ منها المت ها متابعات او شواهد درجه کې ثالثه نار نقل کولای شي چې بل حدیث پر مشاهد او متابع جوړه نو بیا خیر ده و اما الرابعه هر چې د درجه رابعه ده فالاشتغال بجمعها نو اشتغال په جمع دي دې سره استنباط د دې نه دا یو قسم تعمق ته د متاخرین متا متاخرین بیا دا هسې په دین کې ډېر تعمق کوي بیا دو دې هغه د رابعې درجې وال نه چې کوم طبقې رابعې وال محدثینو کتابونه دي د هغه نه دور اخذ کوي او بیا د هغه نه استنباط کوي خو دی وایي چې دا تعمق د متاخرینو ده چېرته مشرانو دغسې نه دي کړي هغه دې ته اهتمام نه ده ورکړی او شاہ سے وی و ان شیط الحق رابعی وال باندې خو حجت نیولو له انتساب بالکل صحیح نه دی تاسو اسه په دې خبره په والله اعلم اوس په دې نه بعد دا شاسه بیانې چې دی یو سړي خبره نه با سړی فهم د مراد څنګه کوي نو اسی عام خبره نه به فهم د مراد څنګه کوي بیا به ورستو دا ترته بیان کی چې دی حدیث نه به مونږ فهم د مراد څنګه کو نو اخر به دې ته خبر ته پونځي چې دی هغه حضور صلی الله علیه وسلم خبرو نه به مونږ استنباط ته احادیثو نه به مونږ استنباط ته شرایع څنګه کو دې ته به خبره درته جوړی دا ټول لا توتیا او تمهید دی تاسو په دې خبره باندې سر خلاص